الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عليه صاحب الهدايه تاسو له وضاحت متن وکړو چې د دې متن حکم دا بنا ده په استحسان باندې صورت توسره داو چې دا محمد الیاس استاد د اسامه استاد الکوا قرباني ذبح کی او اسامه غلط سی د محمد الیاس استاد قرباني ذبح کی او چې ذبح کړل دینه باز پته ولګیدل چې دا کوم پردی حلال کړل څه پردی د طالبانو کده د ډیر یخنی و څو ډیره زیاته یخنی و خو به چې یخنی و د خپل لاسونه بچاو د یو طالب شپې په بستر کې پروت کنه نو بیا هغه د خو خپل خپل واصلین به مخه واصلین نه هاي په مخه کنه نو بل تعالی تعالی که څه کې ما خپل باندې لور لګیا څه چې کې هغه ما خپل خپل وروم بنا مړه ما خپل ما چې ولي مزه نه کوي لکل حال نو هلکه وا بعد کې فتح ولګی دا یو د بل الک قرباني ذبح کړي اوس دلته دوه خبرې نفس قرباني وشوه که اونشوه د هر یو نو متن والا حکم دا چې د حق د هر یو قرباني وصول ذمہ د واجبونه فارغ اوس او هر یو الک د بل مملوک بغیر د اجازه نه ذبح کړي نو زمان ستک نس یا دا مثلا نو حکم دار استحسان چې زمان هم نس اوسې مثلا دا متن والا مثلا اوس تاسو ته مسائل استحسانیه ذکر کړئ چې یو صورت کې قیاس باندې حکم کیږي هغه د شي صورتونه دي چې هغه کنه د مالک طرف نه صراحتا اجازه شته د تصرف نو املا دلالت نه په اشاره نه سره عبارت نه سره نو املا په دلالت نه ځان ته بیا موږ حکم د قیاس معتبر او بعضی صورتونو استحسانیه به د ذکر کی چې هغه صورتونو کې اگر که د مالک طرف نه په طریقې د عبارت نص سره اجازه نشته خو لیکن دلالت نص طریقې سره دی حال پر باندې لکه هغه ندا اعلان کی آجا میرے ساتھ مدد کرو یا د نص او څه مثلا وای او صاحب حنتته یا د بل چا الکوي غنم ولا وړکړل او رفع جرته یا یو سړی د چا مس اوچت کو چوچت کو فن کتل ورنه پرې وته لومات ټیک شو او حمل على دابته یا د یو چا په دابې باندې بار بار کړلو څه شو بارم د دې مالک وي بارم د مالک وي په دور باندې بار کو او چې بار کولو نو فعتبه په دې بارولو له توایا د بار سره په دې دابې باندې هغه باندې زور راغی مرسول تاسو ولا مرسول خدای ته وبخي خاله كل ذلك بغير امر المالك دا ټول د مالک ته امر نه بغیر کړی نه اشارت نه سره نه عبارت نه سره نه دلالت نه سره نه اقتضاء نه سره لکه وایي څه ویږي اجازه ولا کړی څه ویږي کس نه یکون زامنه د وخت زامنی د وخت مزمار ورکه چې په سو باندې اخیستل نه قدر په به ولا ورکه زمان نه کوم مثلی او مثل ورکه چې د زوات القيم له سو ولا ورکه قیمت څه شمونه په دې ټول صورتونو کې ځکه دې صورتونو کې دوه خلاله ده کمرې کې خېده تر ویلار شاله کا اوس غوښ ولا پخای کمرې کې خېره کې دې کور ته به وړي جمهورات بس یا دنه خبره یا تیرې چې استاد ته راړلی ځان ته نه راړلی خدای دې وکي څوک دې خو پیدا شي ته خو خرای یا دنه ها یا دې یا په یو وخت دې پاره راړلی یا ته پر اولاد سره کوستي ساله په دیګله ور باندې کې چې کوم ده پیاده تماټر زنده وای ها تاسو یا یو اور دې غنم یې خېلي اوس ګونې کې غنم اچولې دي کېدای شي چا ورته په صدقه فطر کې ورکړي وي زکات کې ورکړي وي بعد کې به لکه څه کوي ورکړي تر اول سي صوفي صوفي کېږي زبرګه تبلیغي زنده آباد خدای جو خبر دا وایي یا دې او ستاره واخې سره چې نه یو نیکی ګټه خدای دې تاسو سره کې دې نیکی محل کوم پیژنه کنه خدای نه پیژنه هغه تاسو ویل شي سویل دې شیخان دې څه ویل او کنه دي ته نو دا چې هر څه شي کې نه کوي پښتو نه پي نو زامین دي هغه کوي مټي خیره مالک سره نشته مثال په تور مټي خیره اوس به ویډیو ویل کې چلو کې تر وخت دروسته بغاړه راولې درزه درزه کوړته اوس درز نه پری وته مړه چې وړل یم نستی نو څه کوي چې اوچته یې بیا د نظامي نه لکه د پټ قیمت نه ولا ورکه د دې ټول کې ضامن ځکه تعالی تا ته حکم نه عبارت نه سره نو املا صراحه ذلك دلاله وخد ټماټر پیاز وخه دا ټول په دې چې باقي اچولې دي او لکه وای دلته شیم یې خیره څو فائدہ شي چولا خدای دې ماچا سره خسته نه هلکه وای اخره تامن ماچا سي اخره چولا می اخره او دې کوم قرباني اخره تا خاله سلای ورک اور دې شو لگاو او فوق تک نو دی وخت ته ضامن نه ولې ځکه مقدمات په خول ټول تیار شو او خاله له عملی شروع نه وسوي پښتون پیږي نو کېدای شي دغه بل کې زه ډیر خوشاله ته خدای ته تاج درکې ما خو ډیر ضرورت پیدا کړ خو مخه غوخه ضایع نشول دا تا پخ کړې خدای دې اجازه نظامي نه نه ځانو خدای په کده چې غوخه در باندې وخوري ولا هذا المالك اللحم في القدر والقدر على القانون او کټو یې کوي پاتشدان باندې قانون اتشدان دا دیګدان لغره مون خلک ته دیګدان وای دیګدان اتشدان مثلا مغره اوس دا شی ورته وای نه وصیت تعلیم وجعل هند في الدوره او ابو سپینه نه هغه د زره نه پاره کې ولاړی دا چې ورته وي وایي چې تیار غنم پراته دي خو چې خاوس خلک بټن باندې حل کوي کنه بجلی ده خو خو ویل په شي تا واو پوسک مسله باندې نو الا کوا تا بټن هوا غنم یې وړو کړ تا زمان ولې دا کوم مقدمات وړو بالکل برابر پاشي کې شولو خو دوره چې عملیه لکه شروع دا عملی شروع کړ ډېر به خوشاله هم شاتلای خلاص ما وخت راته بچت زه خو چت تلای وم پښتون پرې دا به شي خوريدا لکه بیا بلان موږ لیدل نه خدا کې دي نه معلوم دي اوس غو په داشي باندې کې بټن جو وایي دا کېدل او څکه ټولم لاندې پرته دي دې کې دي انا تري تل خاله ورب تدابا عليه سجده ورحمن خالد عبد في وصل او رفع اوس یو سره مټ سره ولاړ او مټ ځان طرف ته کوکړې هم چې سوچت کی تور له وروچت سوچت ته کله چې کېدل سره لاندې پریوت ته ځامن نه معلومیږي چې دا د یو سره ولاړ خلې واده نیولې او چې تولې نه تاسو سره مدد وکړه دا مطلب دا و چې الک دا په شان د منادا نه کړي باندې چې څوک ما باندې راځي لکه وایا ها ما ته راوچت کی تاسو پیګه کې نه او رفع الجره او اعمال چې مایل کړی وي د مالک ها دا مت الی نفسه ځان یاد شوی په دابه باندې بار بار کړی دا مالک لغول التلی او بیا ونه غرزولای کوګ لاندې پروت بیا د نس او بیا څو ته ورغی دا بار یو سره اوچت کو په دا بیا باندې کې خو ده دغه بعد دا به هلاک شول ته ضامن نه و او حمل على دابته یا دې مالک بار برکړې په خپل دابه باندې فسقط في الطريق لا نراول دي مکه دا محمول اه اه خلاص دا خلاص خبر دا لوف نشر مرتب دا بیا هم ور پورې تړلې ده خالي تاغه ته فصاحتها الک غنم چې ودته وړکړل مولا او عان یا مدد کو دی رجل اخر عان مدد کو دی رجل وهو ده رجل اخر على رفع جره هو چتولو د مش باندې فن کثرت ما بینهما د دوار په منځ کې لکه مش اجساب مات او حمل علی دابت یا حمل بارت کې رجل علی دابت هي په دابه د رجل اخر باندې د مالک باندې ما هغه بار سقط چلان درا پریوته بعد سقوط ورچت او قبل سقوط ورچت د زمان دغه بعد سقوط فعصبت دا به هلاک سره لا يكون کی دا رجل ثامن ثامن في هذه الصور استحسانا ولی یوجود اذن دلاله پر ټول صورتونو کې به تور دلاله اذن موجود ٹھیک سموله اذا ثبت هذا چې کله دا مسائل اربع استحسانيه ثابت شولي نقول في مساله الكتاب مو وايي په مسلې د کتاب کې بیلیاز اوزهیا در حقیقت اسامه اوزهیا ده لکه اسامه چې خپل کړي دا اسامه اوزهیا لکه د الیاس لکه خپل کړي اوس په غوخه څه چل کړي اوس په غوخه یو بل ترکی کې بنه ورته اوس دا حکم د ذکر کوي فیاخذ اخلبه هر یو الک لري دوه مزحیانونه مسلوخه من صاحبه چې چمړې ورنويسته ده هغه د بل ملګری نه واخلي هغه مسلوخه قید اتفاق کې ده پوښ مثلا کبه د ذبح فتو لګيږي غیر مسلوخه ملک ولې پوښ مثلا باندې ځکه چې دا زبې سره دا تړلې ده چې لکه یو چمړه ورنو باسي زر ده پښتون پری مسلوخه عن صاحبه ولا يسمن الضامن ذلك هر یو هو صاحب لره ولی لانه دا هر یو وکیل دا لانه هر یو وکیل دا اخر نه دی فيما فعل قانون د شریعت دا قاعده ده چې ولا زمان علی وکیل للموکل لا زمان للوکیل ها زمان نه په موکل کې وکیل باندې د فعل د سلک د موکل فصل مسله باندې فيما فعل دلاله لانه دا حال صاحب چې وکیل وکیل هو د صاحب اخر نه فيما فعل زبې کې فعل چې فعل کړي وکیل دلاله نه هیڅتا دلاله نه کله چې دلاله دي هلکه صریح نه خکوس نشي چلو چې دواړو خړلې و ما کې فتح ولګېده ها چې دا خدای یو بل فین کانه فإن كان قد أكلا چرته دواړه د شو چې خوللې دواړه لکه په داس حال کې چې خوللې ده سم علما بالغلط بیا دواړه خبر سو په غلط یې دلو باندې فليحلل كل واحد منهما صاحبه بس یو بل ته ما تا ته بخلی د ابل ته ما تا ته بخلی خبر خلاص کیف سمونه فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزيهما او دا د دوه نه جائز هم د اوزهي په خرابيږي نه ولی لانه کدا د خپل ذبح کړي وي هغه خپل ذبح کړي وي نو دا لکه ټول غوخه د تور کول شو کنه ټول د صاحب هو په صاحب اخر باندې تل ابتدا په اول کې يجوز جائز او ان کانا غنيا اگر کدا بل ملګری اسوي غني هم فقضا همدا رقم جائز له هر یو پر ایو حلله فی الانکاء چې په اخر کې بل تسوګږي جائز حلال وګړي په اختلاف راغی د خوراک نه بعد اسامه چې نه نه نه زخ په لغوار او دی الیاس محمد چې نه نه خپل غوخه غواړم اوس یې ماته د نس نه راباس یې د نس ما ورکی بچی دی اور زما مړه الیاس کې مړه مې جنو خلقلیه نه را نه وکی سره اوس خلوازه کراک مجبور خپل مرتوازه کرا نه وی استلې د نس په دا کده زوی چې نس مې نه د تیر کړي کنه نس مې پورې اپریشن جوړایو ته د نس اوس ته نه ما ته خپل غوخه راکړه غریبانانو بل له به ورکي جمعات مولا له به ورکي خوشاله شي خدای يتصدق بتلك القيمه ولی ځکه دغه لپاره په وخت کې خوراکو خو چې زمان واخې عبادت بدل پسوس په تمول ور په عبادت کې تمول نو اوس دا غره کوی ټول صدقه کوي دا غریب تاوانو موږ دا نقصان د طرف نه ولی احتیاط نه نور خو کتل چې خپل اله لون قبل اله دا نقصان چې دوی ته راځي دا د خپل اله کې د عدم احتیاط وجنه د دې وجنه موږ ته نقصان ورکو چې پته ولګي یا د نس به تلك القيمه لانها بدل ذکر قیمت بدل د لحم فيكون في الدرجه بيع لها لو سئولي فيه فيكون الکه چې چا له پاره وزه سو خو خو دې غوسه کنه اگر که زما حد کړی خو خو له اسامه له اگر که زما اسامه کړی خو خو الیاس له څه نه څه ذکر هغه طرف نه قرباني شو اه ومن اتف لحم اضحيه غيره قارن داله چې چا ضایع کړل لحم د اضحيه د غیر قال الحكم ما ذكرنا حكم ما چې موږ ذکر کړی یجب الزمان فتصدق على كواها اخذ الزمان څوک چې زمان والي هغه به صدقه کوي دلته یو بل مسله ته ذکر کړي ما ته وس دوه مسلې دا الیاس استاد کوم دې د اسامه نه ګډ غصب کړ څه غصب د اختر شپې راغللې ته جمع راځه ذبح کړ قرباني ور باندې وکړه ٹھیک شو تور باندې وکړه قرباني اوس زه قرباني وکړه نو تاسو دا کتاب وای چې د دو قرباني صحیح سوال زمينه دا واجب ختم بل واجب ور باندې ستا نه البته دې به زمان ور کوي دی اوسامل په دې کې و خبره یاد چې قرباني سره په خپل ملک باندې کې کده بل په ملک کې نظر وای خپل ملک دا د چې ذبح کول د دې ملکو الک کړه اسامه د اسامه ملکو چې د ذبح کول نو بیا څنګه د قرباني لکه وای صحیح سوال نو موږ وایو چې دی غاصب اطلاق چې کله د مغصوب وکړي دا قاعده ده چې غاصب کله اطلاق د مغصوب وکړي نو په دې وخت کې په د زمان لازم په دې غاصب باندې چې زمان په د لازم څه دی د مغصوب مالک ښه اوس دا د ملک په وخت د ادا د زمان ته نسبت کیږي او کاغه چې د حين د غصب ته نسبت کیږي نو شریعت وایي چې د ملک په دې زمان وخت نسبت نه کیږي بلکې نسبت هغه وخت کې چې کله د غصب کړي نو چې هغه وخت الکه نسبت اوسو نو د چیرې تللی ها چیرې تللی دروغ مو راځي تعامل پښتو له سبق پاتې ډیر طالبان بخاری وایي لکه موبایل تراوځي تاسو مشکل نه لري بخاری ته راشي ما ته معلومیږي چې څوک ټلیفون ورته وکړي بیا سره اخلي ته دې یو خپل وایي پاسه بیا ته نه ته بخاری ته نه د پیغمبر خبره ته نه خو یا به خدای ټلیفون ته تر کړی یا به پلار تر کړی خو دې پلار او خدای در باندې ودرې بیا د نس ته بخاری نه راوځي د مسلم او ترمذی او ابو داود دې طالبان د غلط عادت ټلیفون ورته راشي بیا بهر وځي دا ډیر غلط کار دی بالکل دا د علم د حرمان یو لوی سبب دی دا سخت بیا د بیره استاد سره بیا د بیره کتاب سره بیا د بیره مدرسې سره ځان سره بیا د بیره دا ډیر خطرناک کار خو یې پرې تعامل امین وای بهر تک د څه مکه خان څه موبایل چا ټلیفون وګ بیا سبق پرې دا خو بیا نه راګل چې ټلیفون کو رسته به سره وغږیږي څه د څومره ضروري خبره مونږ دی په یو ځای چې راځي ګوړه نه اړه یې ټماټر راوړ په خاورې مور امين وای خلا وامر ده نو دا غاصب ده دا مغصوب ده مغصوب منه ده دا دا مغصوب منه دا مغصوب ده چې کله دی غاصب دا مغصوب ذبح کو دوزهی په نیت باندې نو په دې په دې وخت کې لازم زمان چې زمان لازم څه دا غاصب د مغصوب مالک نو موږ دا نسبت ته ملکیت دی غاصب ته په دې وخت کې کوم چې دا کوم وخت کې زمان په لازم ده او که مخکې ته نو شریعت وایي چې کلم غاصب باندې زمان لازم شي نو دی د مغصوب مالک ته خو مالک ته هغه وخت نه ده کله چې الف یې غصب کړی هغه زمانه نه دی مالک نو هغه زمانه چې مالک ته نو دا زمانه مخکې په دې ځبې کې مخکې نه مخکې و نه چې مخکې ګواکې دی مخکې مالک و په اقتضاء النفس سره مخکې زه مالک و نو چې اوس دی ذبح کوي خپل مملوک ذبح کوي پوه شو مثلا باندې په خلاف هلکه د مودع باندې خلاف ده مودع مودع چې هلکه دی اسامه را ولاړ شو ګډي ده ته امانت کړل ټول چې اسامه پته لګېږي نه تللی د تبلیغ له راځه چې ذبح کا د اختر په نیت باندې قرباني په نیت د ذبح اوس د چې زبا کې د وزهیه و نخول اعاده به کوي البته زمان بم د تور کوي ولی وزهیه و نسول واضح دا موده موده نه ده د زبه نه مخ کې د امین ده څه ده امین ده خلاف شریعت کاری نه ده کړی امین چې کله ذبح کړل په دې وخت دی الف غاصب غاصب سو نو حين د غصب او حين د وجوب د زمان دواړه یو خوش مسله بس نو فلهذا لك موږ اوس د سنس کولای چې وای دی مخکې مالک ته ولې مخکې هو غاصب نه د ذبح نه مخکې د ذبح نه دی سره امین خوش مسله باندې اه نو په کادا چې د امانت په ځای خو د زمان نشي لازم البته کله زبا حق د دې غاصب نو زمانه د غصب او زمانه د څه د زهیر دا یو سره د غیر مملوک الکه زبا کړی ځکه د زهیر او نه سره او زمانه ومن غصب شاته فصحا وزهیر او کدی غاصب بها پر شاته باندې زمينه قیمت حال المالک للمقصود منه مجاز عن وضعیتی ولی لانه دا غافل چې د ملک مالک سلو حال دې ګډ ټیک نه ده ولی لانه یزمنه لزامن د بذبه لزامن پسره ذبه لا بوجوب الوديعه د جنې ته لکه د وديعه امانت وجنه په دسه لازم زمان لازم دغه شریک کار کړي خو کار کړي همونګه دا زمان ول لازم وو ذکر په ځای باندې غاصب وکړي سو ګرځید غاصب او ځکه ولی ځکه ذبح وارد سو په غیر ملک باندې ذبح وارد شو غیر ملک باندې فلم يثبت الملك له دي مدالره الا بعد ذبح ورث الذبح ولي قول الذبح وضي امين ده فالامين ليس بالضامن امين دا ضامن نه ضامن څوک وي قاسي نه لکه نو ضامن په زمان لازميږي نو قبل لکه ذبح په دل سره زمانونه لکه چې امين خو شي مثلا الله اعلم بس وصلى الله تعالى على خير محمد وعلي وصحبه اجمعين